په دا شي نه مصیبت کې ګرفتارول مصیبت نه خلاصول اعراض دو په اعراض کې دو کې عیسی ویلا لیکن په خلق کې چیرته ورته بوتان ته عیسی نه ویل هیڅ دا عقیده نه و چې ما بت چ پیدا کړی دا اسمان پیدا کړی دا ما بت لمر پیدا کړی چا دا عقیده نه و ما بت هغه حیوانات جمادات نباتات پیدا کړی چا دا عقیده نه و نو بل د توحید الخلق نو پدې باندې اتفاق تا په توحید الذات او توحید الخلق کی هیچا اختلاف نه ده کړی ټول خلق په دې باندې چې څه نا څه عقل خدای ورله ورکړی توحید الذات او مقصد دا ده چې توحید الخلق په دې باندې چې دی متفق دي ځکه قرآن او احادیث د توحید دغو دوو مرحلو نه ډیر بحث چیرته نه ده کړی ها البته یو توحید دا توحید التدبیر والربوبیت چې مثال د اسمانونو او ځمکو او په دې کې چې د کوم کارونه کېږي د دې مدبر او د دې تدبیر او دا کارونه څوک کوي الله تعالی یې کوي که بل څوک یې کوي نو په دې کې مونږ عقیده دا ده اهل سنت والجماعت صحیح عقیده دا ده موحدینو چې دا ټول مدبر د دې عرش چوک ته الله تعالی ده او رب او رب د عرش چوک ته الله تعالی ده نو ځکه مونږ توحید الربوبیت او توحید تدبیر چه یو قایل یو او په دی کی البته اختلاف کړی ده بعضی خلک مدبرین پکی ته نور هم چه کئ بولی چه نا فلانه یې کئ فلانه یې کئ فلانه یې کئ اصل خالق بیا الله تعالی بولی خو مقصد تدبیر درجه کی نور وسره چه بولی شامل بولی نو دی ته مقصد دا دا, دا توحید التدبیر والربوبیت ورتوائی پدی کی البته اختلاف راغلی دا او بل د توحید الالوهیت مونږ عقیده دا ده چی معبود صرف الله تعالی پکار ده او صرف دته عبادت پکار دی او د نور وای چی نا نور شینو تا عبادت کولای شی دی لپاره چی الله تعالی ته دی چکی ور قریب کی نو مونږ د چلور والا توحید منو توحید الذات مونږ وایو چې الله تعالی ذات لحاظ سره یو ده په خلق کې یو ده په پیدایشت شیونو کې د پاره مقصد دا دی چې بل څوک سره شریک نه ده جعل الکلیات والجزئیات په هغه کې یوې مقدمې دې ته اشاره ده چې صرف خالق څه ده الله تعالی ذات ده او نور ټول کائنات چې مخلوق دي هغه کې د توحید ټول مسلې چې دي صاحب سلم را جمع کړی دي او توحید التدبیر والربوبیت ته پکې چدا اشاره ده په هغه کې ګوره اشاره ده او توحید الالوهیت موږ دا چلور مانو په د اولنیو کې اختلاف نشته په د دوو کې خلقو چدا اختلاف کړی دا نو شرک بیا د دوو کې اختلاف چې شوی دا دینه دی شرک بنیاد ته دا ار پیدا شوی دا ورو اوس په بیانو بیا شجی مراتب التوحید مراتب دی توحید وعلم پدی خبر باندې ځان پوی کان نل توحید اربع مراتب توحید دی پر سلور مراتب دی احداها یو مرتبه هغه توحید الذات تاولنی حصر وجوب الوجود فيه تعالی حصر دی وجوب الوجود په الله تعالی کی چه الله تعالی واجب الوجود دا فلا یکون غیره واجبا نو دن علاوه بل ذات واجب لذاته نی واجب لذاته لغیره تاسو معصومان نه یو هغه پیژنو بل توحید الخلق تا والثانی دوم توحید الخلق تا سمقصد حصر خلق العرش والسماوات والارض وسائر الجواهر فيه تعالی بل القرآن العظیم بلکه قرآن عظیم چی دا ناص هغه مقصد دا دی چی څه نص کونکی ده پدی خبره باندې تنصیص کونکی ده صراحت کونکی ده پدی خبره باندې علی انهما من المقدمات المسلمه عندهم چی توحید دغه دو مرتبه دا دی مقدمات مسلمه نه دی دو خاطا دا به مشرکین هم منلی او پدی کی به الله تعالی سره دو هیڅوک نشریکاو او دا به یهود و نصارا او ټول چکولی منلی والثالثه او دریم توحید هغه توحید التدبیر و الربوبیت تا دا ځان نه عنوانات سره جوړولای شو حصر تدبیر السماوات والارض وما بینهما فی تعالی مونږ وایو چې دا تدبیر د سماوات او ارض اما بینهما دا ټول الله تعالی کوي او دوی وایي چې البته په دې کې نور خلق چې دي شریک ستا والرابعه او سلرما هغه توحید الالوهیت ته، انه لا یستحق غیره العباده، مونږ وایو چې چونکه مدبر او دا ټول کارونه صرف الله تعالی کوي لهذا صرف الله تعالی د عبادت لایق ده او دوئ چونکه په مدبرین نور مني نو دوئ وایي چې عبادت نورو ته هم کولای شي نو دا دوه مرتبې خپل مابینځ کې یو بل سره لازم ملزوم دي چې څوک توحید التدبیر او توحید الربوبیت قائل وی او به د توحید الالوهیت قائل وی ولی چه کوم ذات دا لوی نظام چلی نو هغه ذات ته عبادت لایق ده او چه کوم ذات ته عبادت لایق ده یقینا هغه به دا لوی نظام چکی چلی او چه کوم خلق توحید الالوهیت یعنی په تدبیر او په ربوبیت کی شریک منی نو هغه بیا په الوهیت کی چه منی شریک منی او چه کوم په الوهیت کی شریک منی هغه په تدبیر او په ربوبیت کی چه شریک منی دا دو مرتبه خپل یو بل سره چه دی لازم ملزوم دي چوک چې په یوه کې توحید مني نو په بل کې نه مني چوک چې په یوه کې شرک کوي نو په بل کې وایي چې کوي کوي ځکه چې د عبادت لایق هغه څوک وي چې کوم مدبر دی انتظامات وي او مدبر دی انتظامات هغه سړی وي چې کوم د الوهیت وي لایق وي اوس تاسو په پوه شو دا دو مرتبه یو بل سره چې دي لازم ملزوم دي او په دغه کې خلکو چې کړای دا اختلاف کړای دا والثالثه والرابعه انه لا يستحق غيره العباده وهما متشابکتان متلازمتان او دا دو درجی چی دی دا متشابک او متلازم دی یعنی تدبیر او عبادت منځ کی ارتباط فطری دا او تلازم عادی دا یو دی بل نه جدا کیږی نه لربط طبیعی بینهما دی منځ کی ربط طبیعی دا او په دې توحید التدبیر او توحید الالوهیت کې خلق اختلاف کړی دا او چې کوم اختلاف کړی په دې کې غټي غټي دا درې فرقې چې دي جوړې شوې دي بهر حال دا فرقی شوری کولای نو بیا مینس کې پاتې کیږي بسم الله الرحمن الرحیم توحید دا چلور مراتب آئے بیان کرو تو سوائی اختلاف الناسی معظمهم ثلاث فرق چی دی دوی کی غټی غټی هغه دری فرقی دی ټیک ده خپل کور کی به بیا هری فرقی کی دنیا بلا شی فرقی راغلی دی لیکن غټی غټی فرقی چی دی هغه چی دی دری دی دی توحید توحید التدبیر او توحید الالوهیت کې غټ اختلاف دغو دریو فرقو کړی ده اولنۍ فرقه څوک دي النجامون النجامون نجومیان یعنی هغه خلق چې د نجومو عبادت کوي دی نجومو عبادت کئی کواکب پرست کواکب پرست نو دا خلق راغلی دی ادو دا خیال کرے دا دا نجامینو چی دا نجوم چی دی دا مستحق تی عبادت دی د نجوم مستحق دی عبادت دی او دو خپل زون دادا چی د نجوم عبادت دا سړی ته نفع ورکی په دنیا کی او دو نجوم طرف طرف دی حاجات دا حق دا چی او ای چی یارا یو نجم تا مقصد دا چی متوجی سی چی دا حاجت می چکا پورا کا نو رفع الحاجات به وایي چې نجومو ته دا حق ده او دوی وایي چې دا ځکه چې مونږ په حوادث یومیو کې شب و روز کې چې کوم حادثات کیږي مونږ وینو چې په دې کې د حوادثو کې یو اثر عظیم د نجوم لپاره چې دا پروت ده د کواکبو، نجومو، دې يو غټ اثر په دې حوادثو کښې پروت ده او شب و روز کښې کوم شيونه حادث کېږي په دې کښې د ستورو يو غټ اثر چه ده پروت ده او دو دا خيال ده چه د سعادت تي سړي او شقاوت تي سړي دارنګ صحت او سقم دا وغیره په دی کی دی نجومو چه دا مقصد دا چه دیر لوی چه دا دخل پروت دا ذکر دا نجومیانو تای تا ستاره دا وی تا بخت برابر دا تا بخت ندا برابر فلانه فلانه نو دو وی چه دا دی سڑی پا نیک بختی بدبختی بیماری او روغوالی او په دغه شینو کې د دې ستارو ډیر لوی چ پروت تا دخل پروت تا او دوی چې د کواکبو د پاره نفوس دی مجرد عاقل دی مادی نه مجرد دی الواس بهیمیو نه چې دی مجرد دی او دوی چې دا نفوس مجرده دی کواکب چې دی دا د کواکب په حرکت باندې چې کوي برنګښت کوي د کواکب چې حرکت کوي دا د ایغو نفوس مجرده او دی وجنه چې کوي حرکت کئی لکه تاسو هم نفوس ناطقه دی کنه دارنګه کواکب خپل نفوس دی نفوس مجرده عن الماده هغه نفوس دوی چې مجرد دی دی الواس بهیمیونه هغه د کواکب په حرکت باندې چې کوي برنګښته کوي او دوی چې د کواکب د خپل عبادنا چرته غافل نه چې څوک چې دو عبادت کوي نو دو ورنه غافل کیږي نه بلکې دو هغه ورته معلومي چې دا د ما څه کوي عبادت کوي نو بیا د هغه حاجات پوره کوي او هغه ته خوشیګانې او دا شیونه چې کوي ورکوي نیکبختیګانې اوس دو هغه کواکب ته خو ډایرک او براه راست عبادت کول مشکل وو نو دیو جنا بیا دا نجامون رال او دو دی اغو کواکیب پنامو باندی بتان جوړ کړ او بیا دی اغو بتانو چا شروع کر عبادت خدا دا بتانو عبادت پا چی دو کاو دی بتانو عبادت نو دا دیو جنا نو چی دغا لرگای لا دا کانا دا دی ما چکے حاجت پورا کئی یا دا کاڼی یا دا لرګی نه چی ما جوړ کړ یا بل مسالې وغیره نه دا دی ما کی سعادت نیکبختی او مقصد دا دی چی شقاوت وغیره پیدا کړي هیڅ کله به دا مقصد نو دا مقصد نو بلکې دو دا اصل کې دا عبادت هغه نجوم ته کوي خو هغه نجوم دوی ویني نه نو چې یو شی ویني نه نو هغه ته هغه شی تذرو نه کېږي نو دیو جنا دا یو قسم قبله ځان پاره چکړه جوړ کړه لکه مون اصل عبادت خو الله تعالی ته کو اگر بیت الله شریف مېس کې اصل مون تدا یو متوجه الیه چې دا بشریعت په حکم سره جوړ کړای نو دو اصل عبادت هغه ستور ته کوي کواکب پرست کوم دي خو دالته چې دا بتانو جوړ کړي دا د هغو ستورو په نامو سره چې دي نامولي دي چې دا هغه فلانی ده دا فلانی ده او هغه شی شکلونه یې ور جوړ کړي چا ته هیره داسې لاس کې ورکړي چا ته څه چې د هغه جوماتونو کوم شکلونه دي هغه شی دوی ورته جوړ کړي نو دا اصل کې عبادت د هغه ستورو کوي خو دې لپاره یو پیکرهای محسوس په دې دنیا باندې چې دي جوړ کړي دي هغه بتان النجامون اول فرقه نجامون دی نجومیان چه عبادت دی نجومو کئی ذهبوا الى ان النجوم تستحق العبادة دو دی طرف تذهاب کرده چه دا نجوم دا مستحق عبادت دی وان عبادتها تنفع فی الدنیا او دو دا خیال کرده چه دا نجوم عبادت دا نفع سلطور کی پا دنیا کی وسعادت المرء وشقاوته وصحته وسقمه او سعادت تی سړی او شقاوت تی سړی او صحت تی سړی او سقم په دې ټولو شینو کې دو پر اثر عظیم پروت تا وان لها نفوسا مجرده ادو وای چې دی نجوم و کواکب دی پار نفوس مجرده دی دمادینا دی الواس بهیمیونا عاقل اغا عاقل نفوس تی نو دغو خلقو بیا څه داسې صورتونه جوړ کړل په نامونو د دې کواکبو باندې، وعبدوها او دوی د دې عبادت شروع کړ، نو دوی اصل کې عبادت کړې دي هغه نجومو، خو دا یې منځ کې چه جوړې کړې دي هسې هغه توجه دې پاره جوړې کړې دي، نو دوی وایي چه دې پاره نفوس مجرده دي، قال السندی رحمه الله. سندی صاحب وایی والصحیح انه لیس لها نفوس ولا ارواح صحیح دا چې نه دې پارا نفوس شته نه دې پارا ارواح شته دې کواکب او دغه دې پارا بل هي جمادات دا جمادات دي تاسو د حرکت چې کوي واما حرکت النجوم وغيرها من الاجرام السماویه فبید الملائکه دا دی هغه فرشتي خدای په مقرره کړي دي چې تخت ته حرکت ورکړه او تخت ته حرکت ورکړه نور دې پر داسې نفوس نشته چې هغه عاقل نفوس دي لکه تاسو من نفوس ناطقه والمشرکون بل مشرکین دي مشرکین نو دا مشرکین اصل کی دا سی چل وسو چې دا مشرکین په دې کې مسلمانانو سره موافق دي چې دا غټ غټ کارونه چې دي او خلق ته جواهر چې دا دا سوق کوي دا الله تعالی کوي دا مشرکین منل ولی نه رادرمی ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم نو دا به دو منله چی زمکی، اسمانونه، دا جمادات، حیوانات، نباتات، دا غټ غټ غرونه دا شیونه دا الله تعالی چی دی پیدا کړی بلکی دا به یې منله چی مونږ الله تعالی چی یو پیدا کړی یو دا به یې منله نو په دا امور عظام په تدبیر دی امور عظامو کی خلق دی امور عظامو کی چی کوم دفع اصلاح کړی یا ثابت شده خبره دفع کړی په دغو شیونو کی دارنګه په ډیر ګڼ شی شیونو کی دا مشرکین مسلمانانو سره چی دی موافق دی البته دا داسی چل به اوس چی کوم صالحین به دین مخکی تیر شیو نو دو مشرکین دا خیال بکاو چی دغو خلقو چونکی دی اللہ تعالی دیر عبادتونه کړی دی نو چې عبادتونه کړی دي نو دو الله تعالی ته قرب ور حاصل شوی دا نو چې قرب ور حاصل شوی نو الله تعالی دو ته صحیح صد الوهیت خلعت هغه پوشاک ته خپل بادشاہ او الوهیت چدا ور وسته دا نو دا خلق قابل عبادت کی چې دو ته عبادت وکړی شي او دو بدی پر مثال دا سے پیشاولا کا مثال پتور یو بادشاہ وی نو یو کس ته د خدمت کوي او ډیر زیات د احکامات مني نو هغه بادشاہ دنه ډیر زیات خوشحال سي نو بیا ورته د یوې علاقې ګورنري یا مقصد دا دی چې صدارت وغیره چې کی ورکړي نو خلق باندې بیا هلته د هغې علاقې خلق باندې د ده سمع او طاعت وغیره چې دا ضروري ده نو دارنګه د نیکان خلق به وای چی دا د الله تعالی مقربین جوړ شی نو الله تعالی د خپل الوهیت ورته یو خلعت څه ده وراغوستی ده نو دی وجنه دا خلق قابل دی چا جوړ شوی دی عبادت چی دی دو عبادت وکړی شي خو اوس دا خلق په بیا دو او دو به ویل چې دا خلق عبادت دې سړی کوي ځکه دا تصاویر چې دي کنه په دې کې حکمت او فلسفه دا ده چې دا تصاویر معنی دي کنه تصاویر په دې کې حکمت او فلسفه چې دا ده چې دې کې شایبه دي چې راځي شرک راځي ولی دا مشرکین چې د شرک ابتدا سره دوی د بتانو عبادت مقصود نه ګاڼه دو په دې باندې پوهېدل چې سړی دا ما نن جوړ کړ نو پرون مې زوی بیمار شوی و نو دغ څنګه بیمار کړی و یا پرون مې زوی شوی و نو دغ څنګه کړی ده په دې دو پوهېدل دونه خره نه و خو دو به ویل چې دا اصل کې هغه نیک بندګان چې کوم تیر شوي دي هغه د الله تعالی مقرب خلق وو نو هغه ته الله تعالی څه جامه د الوهیت یو قسم ورغوستې غوندې ده نو هغه مقصد د دې د وجه نه دو قابل د عبادت ګرځېدلي دي او د هغو عبادت چې کوې نو هغو ته پته لګي، ویني، اوري، ګوري، هر څه پته ورته لګېږي، هغه به بیا د خپلو عبادت کوونکو شفاعت کوي، نو دې وجې نه بیا خو به هغه دو لیدل نه او انسان خو محسوس شي باندې نظر پرېوځي، مرکوز کېږي، نو هغه دپاره به بیا د هغو اولیاء الله او دو پیکرهای محسوس چه کړه؟ جوړ کړه. لکه اوس چې کوم پیر پرست خلک دي غلطی طریقې سره پیر پرست خلک او اوس د خپل پیرانو هغه هغه جوړ کړي فوټوګان په بیتکانو کې چی ځوړند کړي او ډیر په قدر نگاه سره او ته ګوري او سپي او یو څو غوبل چی جوړ کړي نو دا پیر سبا چې نی ورکشي او مقصد مرشي نو دونه د پزړه کې دونه علو غلوچ کړي دی هغه محبت چې مقصد کله دې ته بیا غوسي چې بیا طواف ورنه کوي خو هغه سبا سره دی ورته چې کې شروع کی نو داسې به مقصد دا چې دا نه چې دوی به د کاني نه هغه جوړ کړي دوی به ویل چې یاره دا دا به اصل کې د ایغ دنیا باندې نو ځکه د تصاویر چې منې دي په اسلام کې آج دې وجه نه چې ته یو سړی تصویر پاک ډېر پیر وي ډېر لوی سړی وي چې منې تصویر دې هر چا مني دا نه چې اوس یو سیاسي سړی سي یا مقصد دا چې یو هغه څه نور ایغوال دي جایز دي او مقصد په انتخاباتو کې دي غټ غټ فوټوګان یا طالبان دي په جیبونو فوټو ګرځي هغه کنه هلکه چې بند دي بې نظیر بند او مقصد یې مولا بند هر یو بند اسلام کې دا شی نسته بیا دی پیر بنده دی فقیر بنده دی استاد بنده دی اسی سړی چې ده بنده دی چې شیخ رشید وال فوټو چې دی تا استاد فوټو نو کوي ولا دی کی څه مقصد دا تفرقه دی ملایان حجیبه یی دی خپلی په هغه باندی تکرار یا نور په جماعت کو دریږي وی تا تاسو مقصد دا مشرکین سره نه خپل په جیبو باندې په دې انتخابات کې یعنی فوټوګان ټکوالي یعنی کدی د ضرورت ده د بت پرستی یو دنیا کې دي کې خدل دي نو دې سره هغه دې ایخ ذات هغه محبت دونه پزړه کې هغه سي چې هغه الهي محبت ته چې ورسېږي دی وجه نه ځکه مقصد چا چا سره محبت وي ولې ورسره د تصاویرو سلسله او دا چکۍ ساتي نو دا په هغه حب باندې نو دینه غایت حب کله پیدا شي چې هغه مقصد دا دی چې د انسانانو په مابین کې حب درجه نه زیات شي هغه د الوهیت حب ته ورسېږي ځکه دا شی نه چې دي منی دی چې دا به ځکه اسلام مقصد دا دی چې په دې حضور صلی الله علیه وسلم شریعت خو تر اخرت پورې پاته کېدونکی شریعت ته نو دې وجې نه په دې کې شرک خو منع ده خو هغه شايبې د شرک چې کوم نر پيدا کېږي که نه هغه قدرې هم چې دي منع دي مخکې دا مجسمې به جوړولې هغه ټيک وې عبادت پهنو ته کو خو اسی بروا نه وکړو حضور صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا شي نه چې سننا رواس اوس لا سکه اخیر ضرورت دی خبرې کوم دا اوس ورته ډیر په دې جواز باندې اړم دی الکه مشدد چې تور ته جایز نه وای نو کومه کنده راچی اکه ورته انعام د ناجایز یې ته ورته تاویلات کوې دا ټي وي وال فوټو نه ده دا موبایل کې چې باسي دا عکس ته دا فلانی شی دا څه ورته مقصد توجیهات کوه هلکه د دې کوم ضرورت ته یو سړي نصوص دي نو سړي نصوص راغلي دي له خدای نه سړی یریږي چې اخر د دې توجیهاتو کوم ضرورت ته خو سړی توجیهات ترې نه ورته کوي، وايي دې چې ټیک ده ټول خلک په دې غول و خراج کې چې دي مبتلا دي، نو دې کوم ضرورت ته چې تۀ پاکوالي دې پاره، صفايي دې پاره توجیهات کوې، خو دا نه خواسته دا پۀ هغې کې دې تا توجیهات رقیق وي، نو پوه شوې الله تعالی تا په دې باندې چې وکړي مواخذه وکړي، دا ډېرې خطرناکې خبرې دي، خو ځينې خلک یرېږي نه په دې کې دې الله نه، نو پوه شوې تقوا پکې تبدیل قدرې نه وي، هسې مقصد دا دی چې هغوی نو هغه داسې خبرې کوي، کني دا په کرور روپۍ سړی دا خبره نشي کولای. دا څه تحقیق ته لکه دا خو ځان له کند کیندل دي دا تحقیق ته شه جي ورپسې شه داسې مسله ده نو دوی به د عبادت په دغې طریقې سره مختار کړو هسې تاسو په دې مسلې باندې سر خلاص شو نو دغسې به بیا به بیا وروستوني ورپسې راغلی زمون خو مې نه خبر بیا هغه کیسه ما درته کړې چې خلال نه خبره چا ته تللې وه هغه غټ غټ لرګیو ته تللی وه نو دا وروستوني به بیا ورپسې راغله بیا به هغو دا خیال وکړ چې که خود یې د ده بت عبادت څه نه مقصود ده حالانکه هغه پلارانو نیکانو به یې هغه بت ته نه کاوه کاوه به یې هغه ولي الله ته خو هغه بت په منځ کښې واسطه ګرځاوه خو د وروستوني به پسې راغله بیا به دې ویل چې که د بت څه ده خود یې د بت مقصود ده اوس تاسو پوه شو دارنګې مشرانو دي نجوم پرستو به عبادت هغه نجومو ته کاوه ادا به یې هسې واسطه جوړې کړې وې دغه ذهبو، دوی مشرکینو دې ته ذهاب کړی ده، الی ان الصالحین من قبل نشج من قبلهم چې هغه صالحین د دوی نه مخکې چې کوم تېر شوي دي دوی به دا خیال کاوه عبدوا الله ځکه دا اوس دا هغه شرک اوسنه روان ده دا پنجاب کې اوس ډېر داسې چې هغه غریبان نه لمونځ کوي نه اودس کوي چې ته وایې څه کوې پیر صاحب میخي پیایي پیر صاحب والي او پیر صاحب یې بیړه پار کر دېږه هغه بیره چې کې پار کوي داسې غریبان پوتي غلط فهمي کوي او پیران یې سم سخندر سخندر سخندر مون غوي ته ته هغه غټ غوي نه ساندا هغه یې دونه چاربه چاربي خپل کورو کې وته پراتی اگر پوری پوری دو دواری دا کارغان غندی اگر پا لگئی سو کی خپی ورخ کوا سو کی مرگون ناس هم سرا پا لگئی پر پندی تبرک پکی حاصلی خو چې دا ټول مقصد دا دی چې دغه شی هغه جوړ کړي ښه جي ذهبوا الى ان الصالحین نو دو به دې ته ذهاب کړی و لکه دا اوس تاسو ګورو بریلانو حالت ته دو دا خیال چې هغه پیران به مونږ ته هر څه کوي نو دغو به مشرکینو به دا خیال و ذهبوا الى ان الصالحین من قبلهم دو به دې ته ذهاب وکړو چې د صالحین چې دونه کوم مخکې تېر شوي دي فیحسن خدمته نو د ده ښه خدمتونه وکړي، فیعطیه خلعة الملک نو ده ته مقصد دا دی چې هغه څه جامه د بادشاهي ورکړي، هغه بادشاه خپلو جامو کې څه ورته ورکړي او دا یو ځای حکمران کړي، ویفوض الیه تدبیر بلد من بلاده او وسپاري ده ته بیا یو تدبیر د بلد د بلادو نه، فیستحق السمع والطاعة من اهل ذلک البلد بیا دی مستحق د سمع او د طاعت وګرځېږي د هغه بلد خلقو لپاره او ده به مني. نو دارنګه دا اولیاء الله الله تعالی ته په عبادت ور قریب شوی نو څه حصہ دی الوهیت ورلا څه دا ور کړی دا داسې به ویلا وقالوا او دوای لا تقبل عبادت الله الا مضمومه بعبادتهم او دوای چې نه قبلېږي دی الله تعالی عبادت مگر چې زم کړی دی دو عبادت سره دو عبادت کو ور سره کوي الله به الله تعالی عبادت قبول یعنی لیقربو الی الله قربا چی تاسو خدای پاک ته بیا چکی دا ور قریب کی دا چکی ور قریب کی نه نه مونږ وایو چې ټیک ته دا خبره دې دو صحیح ده چې حق تعالی په غایت تعالی کې ده خو حق تعالی لکه په غایت تعالی کې ده دارنګ په غایت قرب کې هم ده غایت قرب کې هم ده ولی مقصد نحن نقرب من حبل الورید چې مون مقصد دا چې انسان ته انسان هغه شهرګ نه چی موږ زیات ورنږدې یو نو که په غایت تعالی کې ده نو په غایت قرب کې هم ده او زه به دا خیالو چې نه په غایت تعالی کې ده نو مقصد دا دی چې هغه بغیر وسیله بغیر او مقصد دا چې دی واسطه بغیر بیا د عبادت اسه فائدہ نه کوي مونږ دا نظریه نه ده مونږ وایو چې نه واسطه او وسیله بغیر هم د عبادت څخه کوي یعنی مقصد دا چې مفید ده الله تعالی عبادت ها البته مقصد دا چې توسل بالاعمال الفاضله ته پوه شې دالنګې توسل بذوات الفاضله دا ټیک ده دا ټیک ته خو دې دا مقصد نه ده مونږ دا عقیده نه ده چې که دا نه وي بیا تا مقصد دا دی چې هسې عبادت الله تعالی ته رسي نه دا مقصد نه ده نور مقصد دا دی چې توسل په ذوات فاضله په دغه سره په احادیث سره چې ده ثابت ده هغه ځان له مسلې دي په پوه شې نه تاسو چې پنځپیران یو نه مولویان لا چې شیخ ټول صحیح اهل سنت والجماعت یو او خپل کتابونه ګورو خپل عقیده پته به درته لګي شه جا يو غوبل رخيسته يي ملايانو دا دي طرف ته صاف يو غوبل جوړ کړي نو ځنه هغه شرک درجه ته ورسیږي پکې ځنه به بالکل نفي او کې هغه حدیث او هغه روح خراب کی وقالوا هؤلاء يسمعون ويبصرون ويشفعون لعبادهم شجن وقالو او دوی هؤلاء يسمعون چې دا چې دي دا اوري او ویني او دو به شفاعت کې خپل عبادو کوي ويدبرون امورهم وينصرونهم او دو به مقصد دا دی چې د خپل امور چې کوي تدبیر کوي او مقصد دا دو د دغو خلکو امور تدبیر کوي او امدادونه کوي فنحتوا على اسمائهم احجارا عند توجههم په وخت توجه دی دی اله هؤلاء هو کس چې هغه اولیاء ته به سجدي کول نو ایغه مېس کې به دا چې جوړ کړ هغه واسطه او قبله به دا جوړ کړ متوجه الیه به چې کړ دا جوړ کړ عبادت ته ایغه تکاو لکه تاسو موږ عبادت الله تعالی ته کو او مېس کې کعبه مبارکه چې جوړ کو مقصد دا چې متوجه الیه جوړ کو فخلف من بعدهم خلف نو دې نه بعد بیا داسې ناکاره خلق رالو دو ناکاره وو خو دونه بیا زمنې نور ناکاره رالو هغه قسم کش پکې خبره ده فلم یفتنوني الفرق بین الاصنام وبین من هی علی صورته